ابن سیرین او د محمد ابن سیرین رحم الله نه روایت ده دا محمد ابن سیرین مشهور تابعی دی محمد ابن سیرین او دا د انس ابن مالک رضی الله عنه یزاد شه غلام دا د اکابر تابعین نه دی فقیه عالم زاهد عابد محدث او لوی شانو د دې او دا د تعبیر او رؤیا د خوبونو د تعبیر لوی امامو ابن سیرین رحم الله په تعبیر او رؤیا کې لوی امامو تعبیر الرؤیا کې لوی امام محمد ابن سیرین رحمه الله وی محمد ابن سیرین رحم الله نے روایت تے قال وای دے ان هاذا العلم بیشک دا علم چې قران او سنت دے دین الله خو دین دے نو فانظروا عمن تاخذون دینکم وګورئ د چانه دا دین زده کوي چې خپل په داغه عمل شته کنا داغه اخلاق او عادات د علم مطابق دي کنا دا علم دین دی یو خو دنیوي خبره نو خلک ډاکټري او انجینری دي اندوانو انګريزانو يهودو نمز دکې یو قران او سنت ته نو ایدا خو دین نه دا ستا عقیده دا, دا ستا ایمان نه نو تاسو وګورئ عمن تاخذون دینکم دا تاسو د چان دین زکوي چې د مبتدیین نزدنه کوي په فتنه کې مواقعین کی په فتنه کې مواقع نه کی او محمد ابن سیرین رحم الله دا قول امام مسلم ذکر کړي و لم یکن یسالون عن الاسناد ابتدا کې علماء د سند تپوس نو کولو فلما وقعت الفتنه کله چې د بدعات او فتنه واقع شو دای وې سمو لنا رجالکم مونږ ته یې راو خیدا چانه مو دا دین اورېدل نو وی فینظر الی اهل السنه فیوخذ حدیثهم